په نننۍ راډیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خپرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نن ورځې خبرونې ته مجسم امیلیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو په فراه ولایت کې درې پوستې فتحه شل تنه مزدور پولیس قتل څلور تنه عسکر او ګڼ مهمات نیول شوي همداراز د پرچمن ولسوالۍ د امنیه قومندان معاون عبدالرحمن سرجنګ ژوندی ونیول شو د بادغیس ولایت په قلعه نو کې یوه قرارګاه او درې پوستې فتحه شوې نولس تنه مړه او ژوبل اووه تنه یې ژوندي ونیول شول د لوګر ولایت په راه خوشي کې یو ټانګ ویجاړ نه تن عسکر مړه او ژوبل شول د فاریاب ولایت په شرین تګاب کې د دوو قومندانانو په شمول نه تنه ژوبل او درې عسکر قتل شول شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه بیګا شپه یولس بجې د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د بادغیس ولایت د مرکز قلینو اړوند د لامان په سیمه کې د مزدور دښمن په مرکزونو او پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې کابو درې ساعتونه یې دوام وکړ د وروستیو معلوماتو له مخې په بریدونو کې د مزدوري اردو یوه قرارګاه او دوې پوستې په ټولیزه توګه فتحه او پکې د مزدوري ادارې د لیزري کنډک مهم قومندان عبدالحکیم او دولس تن عسکر ځای پر ځای قتل اووه تنه ژوبل او اووه نور یې ژوندي ونیول شول همداراز د دښمن دوه رینجر موټر ویجاړ یو هوان یو ثقیل دوه راکټونه، دوه کلاشینکوپونه او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. په پېښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د فراه ولایت نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه درې نیمې بجې د همدې ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د شمالګاه په سیمه کې د دښمن پر امنیتي پوسته وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر سهاره یې دوام وکړ د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل څلور تنه یې ژوندي اسیران او پاتې یې په تیښته ولاړل همداراز د مزدور دښمن د کومکي قوې یو ټانګ د راکټ په مټ وویشتل شو او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په پوسته کې له دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو بمپګن، څلور کلشنکوپونه، دوه چلتر ټوپکونه او ګڼ نور مهمات او مرمۍ نیول شوي دي. په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. د یو بل خبر له مخې د همدې ولایت په پشتورود ولسوالۍ کې هم بیګا شپه دوې بجې د ګجګین په سیمه کې د مدرسې په نامه د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو چپه ووهله چې د دوو ساعتونو په دوام سره پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت نه تنه مزدور پولیس د قومندان بسم الله په شمول ځای پر ځای ووژل شول په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو ثقیل یو راکټ یو چلتر ټوپک اووه کلاشینکوفونه او ګڼ مهمات نیول شوي دي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی او د همدې ولایت په پشتکو ولسوالۍ او د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالیو پر ګډه پوله د رباط په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته مجاهدینو چاپه ووهله دښمن په سیمه کې له مجاهدینو سره مقاومت پیل کړ چې له لږ مقاومت وروسته یې پوسته په بشپړ ډول فتحه او پکې میشت شپږ تنه مزدور پولیس د قومندان عبدالرحمن سیلاب په شمول ځای پر ځای قتل او یو تن یې ژوندی ونیول شو همداراز له دښمن څخه په پوسته کې دوه ثقیلان درې کلاشینکوفونه، یو چلتر ټوپک، دوه موټر سایکله او ګڼ شمېر نور مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د کنسک په سیمه کې د فراه مرکز ته پر غځېدلي سړک د مزدورې اردو پر مهمه قرارګاه د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګا شپه پراخ وسله وال بریدونه ترسره شول. بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې دوه ساعته یې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت د قومندان لقاب نه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل درې تنه یې ژوندي ونیول شول او پاتې یې په تیښته ولاړل په قرارګاه کې له دښمن څخه څلور ثقیلان درې جلسي ټوپکونه یو دراسکوپ یو راکټ او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي دي په پیښه کې درې تنه مجاهدین زخمیان او یو د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی او د یاد ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ د همدې ولایت د پرچمن ولسوالۍ د امنیه قومندان معاون عبدالرحمن سرجنګ په داسې حال کې چې د ملکي خلکو په موټر کې د تیښتې هڅه کوله د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ له ټولو اسنادو سره ژوندی ونیول شو او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوې د لوګر ولایت مرکز اړوند راهي خوشي پوستې ته د مزدور دښمن د اکمالاتو پر مهال یو ټانګ د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي ماین ښکار شو او له همدې سره د کمینوالو مجاهدینو لخوا په دښمن برید هم پیل شو د ترلاسه شوي راپور له مخې په دغه چاودنه او برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ او شپږ تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول لږ وروسته د محاصره دښمن ژغورنې په موخه سیمې ته تلونکي عسکر د مجاهدینو تر ناڅاپي برید لاندې راغلل چې له امله یې دوه مزدور عسکر مړه او یو بل مرګونی ژوبل شو د لوګر ولایت په برکي برک ولسوالۍ اړوند شمزار سیمه کې د چاپي او عملیاتو په موخه راغلی ګډ دښمن د مجاهدینو له سخت مقاومت او غبرګون سره مخ شو جګړې تر پرون ماښام ناوخته پورې دوام درلود وحشي یرغلګرو د خپلو وحشتونو په دوام یاده سیمه کې د عامو خلکو په باغونو په سلونو او پټیو باندې تر شل زیات ځله بمبار کړی. مجاهدین ښه په قوي مورال او ایماني جذبه تر اخیره وجنګېدل او وحشي دښمن یې پرې نه ښود چې خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي. د معلوماتو له مخې دښمن ته د سر او مال دروند زیان اوښتی، بالاخره مورال بایللی دښمن د شپې له تیارې په استفاده تش لاس او مایوس له سیمې وتښتید د فاریاب ولایت د شرنتګاب ولسوالۍ اړوند د فیض آباد په سیمه کې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته جګړه چې کابو یو ساعت دوام وکړ په پا پایله کې د مزدور دښمن دوه ټنګونه ویجاړ دوه تنه مزدور اسکر ځای پر ځای قتل او د دوو قومندانانو په شمول نهه تنه مزدور عسکر ژوبل شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی همداراز د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د چمتال په سیمه کې پرون سهار اته بجې یو تن مزدور پولیس د دراسکوپ په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو او د یادې ولسوالۍ اړوند د چقماق په سیمه کې تېره ورځ څلور تن اربکیان د حقایقو په درکولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول او د خیبر ولسوالۍ اړوند د بورغان په سیمه کې پرون سهار له مزدور اربکیانو سره جګړه ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د غرمې تر یولس بجو پورې دوام وکړ د جګړې په پایله کې درې تنه مزدور اربکیان ژوبل شول په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د کندوز ولایت قلعهزال ولسوالۍ اړوند اختیپي سیمه کې مجاهدینو د دریسوب په پوسته عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې پوسته په بشپړه توګه فتحه، شپږ تنه مزدور عسکر وژل شوي او درې تنه ژوندي نیول شوي دي. همداراز د دوه میله پیکا، یو راکټ او شپږ میله ایم شپاړس په ګډون ګڼ شمېر مهمات هم د مجاهدینو په لاس ورغلي دي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اړوند بشیرخان پل سره د قلعه کهنه په بیس مجاهدینو کارنده بریدونه وکړل جګړه د شپې یوه بجه پیل او تر څلورو بجو روانه وه په دغه جګړه کې چې له درنو او سپکو وسلو څخه پکې کار واخیستل شو د بیس د یوې برخې ترڅنګ برجونه هم وویشتل شول او پکې میشتو مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته لږ وروسته په هغو ګوډاګیانو هم د کمینوالو مجاهدینو لخوا سخت بریدونه وشول چې غوښتل د مجاهدینو تر وار لاندې ګوډاګیان وژغوري د راپور له مخې په دغه برید کې د دښمن یو ضربتي ټانګ په بشپړه توګه له منځه تللی او پکې ناست پنځه تنه مزدور عسکر وژل شوي دي د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې څلور تنه مزدور اربکیان یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول او مړه او ژوبل شول همداراز د لښکرګاه اړوند د درېیمې حوزې د بولان ماموریت په سیمه کې د مزدور دښمن د استخباراتي شبکې پر غړو هغه مهال د تکتیکي ماین په مټ چاودنه وشوه چې دوی د شنډولو هڅه وکړه د چاودنې له امله دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خوشحال کلي په سیمه کې بېګا شپه یوولس بجې د مزدور عسکرو پر شوبله د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یاد کلي په سیمه کې د مزدور عسکرو په موټریزه ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د دښمن دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړي او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ژړ پله په سیمه کې بېګا شپه یولس بجې د مزدور عسکرو یوه شوبله چې عسکر ترې تښتېدلي وو مجاهدینو سوځولې بلخوا د ناوې ولسوالۍ اړوند د ټنګانو د ګودر په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې د مزدور عسکرو پر پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې د پوستې ټاور تخریب او پکې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د هلمند ولایت د سنګین او مساکله ولسوالیو ترمنځ د مشترک بازار په سیمه کې بیګا ماخوستن نه نیمې بجې یرغلګرو او مزدور عسکرو د ملکي خلکو په کورونو چاپه ووهله د چاپې په مهال ګډ دښمن ګڼ کورونه تلاشي کړي یو دکان او یو سرای د بمونو په مټ ویجاړ کړي او د شپې په درې نیمې بجې بیرته له سیمې تښتېدلي د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ کې د مزدور دښمن پر امنیتي او دفاعي پوستو د مجاهدینو لخوا پراخ تعرضي بریدونه وشول د دغو بریدونو په نتیجه کې د دوران خیلو او خلیل په نوم دوه پوستې په بشپړ ډول فتحه شوې، ګڼ شمېر ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پراته دي. په سپکو او درنو وسلو روانه دغه جګړه لا دوام لري چې جزیات به یې وروسته خپاره شي. او وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د درویشانو په سیمه کې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل امریکایان چې له کوم حالت او برخلیک سره په افغانستان کې لاس او ګریوان دي او په دې وروستیو کې یې چې کومو ګامونو اخیستلو ته مټې بډ وهلې که امریکایي غلامان او حلقبګوشه رسنۍ ورته بل هر نوم او عنوان کیږدي او یا یې په مثبتو تعبیرونو کې واړوي راواړوي حقیقت ډیر څرګند او برالا دی چې د مستکبرې امریکا زور نور د متعال رب جل جلاله په نصرت سره اوبه شوی دی ستراتیژیو یې جواب ورکړی د مجربو جنرالانو تجربې او نیرنګونه یې نامراده شوي دي پرته له دې چې افغان عظمت او د مجاهد د تورې شرنګ ته د تسلیمۍ غاړه کیږدي بله لار او چانس په لاس او واک کې نه لري د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې ټرمپ د افغانستان په اړه په خپله پخوانۍ تګلاره او ستراتیژۍ خاورې اړوي او وایي چې کار یې ور نه کړ وحشت او بربریت ته یې افغانانو سر ښکته نه کړ، اوس د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې امریکايي قواوو او هم افغاني ملېشو او اربکیانو ته قومانده ورکوي چې له لیرې پرتو سیمو یعنې ولسوالیو څخه شا ګرځ وکړي او د ټول افغانستان په ځای د لویو ښارونو ساتنې ته توجه واړوي. خو د ټرمپ غلامان او مکاره رسنۍ یې له ځانه دا بابولالې ورسره ټومبي چې ګواکې اسلامي امارت له امریکایانو سره د یو تفاهم او پرېکړې له مخې منلې چې امریکایان به یو شمېر ولایتونه او سیمې هغوی ته پرېږدي په مقابل کې به امارت په افغانستان کې څو امریکایي اډو منلو ته چمتووالی ښیي د کابل رژیم د واکمنو لپاره به تر دې بل لوی شرم او د پوزې پرې کېدل څه وي چې دوی خبر نه وي ټرمپ قومانده ورکوي چې له لرې پرتو سیمو څخه د امریکایي او افغاني عسکر عاجل ووځي چې د راپورونو له مخې د ټرمپ د حکم په اساس عملا دغه لړۍ په غزني، فراه، نیمروز، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې پیل شوې ده. د کابل شرمېدلی او شړېدلی رژیم د دې لپاره چې خپله حلقه به ګوشه څېره پټه کړي ویندویان یې وایي چې له اطرافي سیمو څخه د قواو راویستل د رژیم خپله پرېکړه او مصلحت و نو په غبر ګوړاند شي ستاسې که دغه پریکړه او تصمیم خپل وای نو د ټرمپ له اعلان او قومندې وړاندې مو ولې نه اعلاناوه اسلامي امارت په داسې حال چې له ولسوالیو او لرې پرتو برخو څخه د خارجي او داخلي یرغلګرو انخلا د الله جل جلاله مرسته د مجاهدینو د تورې زور او د افغان ننګیالي ولس د همت او قربانیو برکت بولي په صراحت سره د هغو شیطاني شایعو تردید او نفی کوي چې ځینې جهتونه او رسنۍ یې خپروي چې ګواکې امریکایانو له اسلامي امارت سره د یوې معاملې په ترڅ کې تصمیم نیولی چې طالبان به محدودې امریکایي اډې مني او امریکایان به یو شمیر ولایتونه هغوی ته پریږدي امریکایي غلامان او مغرضې رسنۍ دا تشې افواګانې او خودساخته خبرې د دې لپاره په لار اچوي چې د مجاهدینو او ولس ترمنځ تشویش ایجاد کړي او په وروستیو نظامي او سیاسي پرمختګونو سیوری وغوړوي اسلامي امارت نه له چا سره دا ډول خبره کړې او نه داسې څه زغملی شي چې د امریکایي اشغالګرو حتی یو نظامي عسکر هم چیرې زموږ په خاوره کې وجود ولري هغه پوری سړی دا چې په سری سپین پټ کړی دی هغه پوری سړی الله تعالی له لومړي سره له حکمتونو ډکه نړۍ د پیغمبر د قدم په ایښودلو پیل کړه چې د هغوی د ژوند لړۍ په داسې واقعاتو وپوښله چې د راتلونکو مؤمنانو لپاره د خوږو او ترخو شیبو بیلګې د تاریخ په پاڼو پرېښودلې چې تر قیامته پورې به د مؤمنانو لپاره د قدم ایښودلو لاره وي او د هغوی پیروي به کوي د بیلګې په ډول حضرت آدم علیه السلام چې په نړۍ کې سترګې وغړولې د ژوند تر پایه د ده اولادونه د تاریخ له روایتو سره سم یو لکو شلو زرو تنو ته ورسېدل ټول په یوه دین سره راټول وو د کفر نمونه هغه مهال نه وه د ده د زوی سیدنا حضرت ادریس علیه السلام د ژوند په اخیره برخه کې د شیطان علیه اللعنه په لمسون کفر په دنیا کې سر راښکاره کړ هغه مهال چې حضرت نوح علیه السلام نړۍ ته د پیغمبر په توګه سترګې راښکاره کړې کفر اوج ته رسېدلی و نو ده خپلو پرګنو ته د الله تعالی د توحید دعوت پیل کړ د الله تعالی له قول سره سم نه سوه او پنځوس کاله یې د وګړو له لوري د دعوت او تبلیغ په وړاندې ډېرې ترخې شیبې وزغملې د ژوند تر اخیره پورې له دعوت او تبلیغ څخه لاس وانه خیست د الله تعالی له حکمتونو په بشپړه توګه دنیا ډکه ده دا یې د وروستنۍ نړۍ راتلونکو مؤمنانو لپاره د نقشې په توګه وښوده چې داسې کړه وړه به ستاسو پرګنې له تاسو سره هم وکړي خبره به نه مني نو مه زړه ماتې کیږئ حوصله له لاسه مه ورکوئ دا یوازې په تاسو نه ده راغلې بلکې له تاسو مخکې پیغمبران هم له دې کړاوونو سره لاس او ګریوان سوي دي نو د روانې زمانې د دایانو زړونه پرې تسل سول ځکه هغوی یې د احساس په پرده کې ګوري چې له پیغمبرانو سره چې الله تعالی ته منظوره وه قومونو او پرګنو داسې وکړل نو د هغوی په پرتله موږ خو تر پیغمبرانو لوی خلک نه یو سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام چې د الله جل جلاله د دین لپاره د کافرانو له لاسه اور ته وغورځول سو جامې ترې وکښلی سوې له خپل پلرني ټاټوبي څخه هجرت ته مجبور کړل سو راز راز ناخوالې وګاللې آن تر دې چې هیچا یې ملاتړ هم نه کاوه په دې کې د الله تعالی حکمت داسې و چې د وروستنۍ نړۍ راتلونکي مسلمانان به هم د کافرانو له لوري دین ته د رښتینې عقیدې د لرلو له امله وسوځول سي جامې به ترې وکښلی سي نړۍ ته به بربنډ ښکاره کړل سي له پلرني ټاټوبي څخه به هجرت ته مجبور کړلی سي آن تر دې چې ملاتړ کوونکي به هم نه لري